د اسلام دین چې کله راغی نو د اسلام د دین دشمنانو په فعالیت شروع وکړه او درې دشمنان فورا د اسلام سره د اسلام دراتګ سره درې دشمنان د اسلام د ضد فعالیت لپاره پیدا شو تیار شو اول شیطان دغه دا دشمن هغه د انسان نفس اماره بالسوء دی ولی ان النفس لاماره بالسوء او دوهم دشمن دی انسان د پاره کفار دی ان الکافرین لکم عدو مبین او دریم دشمن هغه شیطان او ان شیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا او د اسلام قانون دا دی چې کله اسلام کمزې لراغلي دي اسلام د نوح علیه السلام یا د آدم علیه السلام د وخت نه را شروع سو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سو تر قیامت پورې به دا دین وي باقي به وي که دا دین د دنیا نه ختم سو نو ژوند اسمان ځمکه دا به هم ختم شي ولې زما ورونو لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم یا دغه خلفا او نواب نایبانو د دین د اشاعت د پاره کار شروع کړي او د دین د نشر د پاره کار شروع کړي دغه ډول دشمن هم قوي بیدار په سنگرونو کې هغه یې مقابله شروع کړي د مقابله د دین د پاره هغه دوه لارې غوړه کړې سوچونه ډیر وکړي چې دا خلک د دین څنګه واړو نو په خپل شورای مرکزی کې په دارالندوا کې دوی دا فیصله وکړه چې د دین د مخنیوي لپاره دوه لارې دي یو دا چې راپاڅېږي د انسانان په شهوت اخته کې شهوات باندې انسانان چې په شهوات اخته سو بدین کې پاتې دي نو ډېر خلک چې کافر سوي دي هغه په دې شهوات کافر سوي دي د مثال په ډول د مسلمانانو کې استاد وګوري چې جناګان کیږي کله دغه ځانې نه پښتنه وایي چې دا جنا روا ده وایي کوم مولا درته پتوا درکړي چې دا کار روا دي کوي یا یو قانون کې دا جنا روا دي یا نو ولې کې ولا په شیطان د مختور چې شیطان خطا کړم شیطان خطا کړم نو دا اوس خالص شهوات پس روان دي یا العز بالله لوتیان چې لیواتت کوي نو چې ورنه پوښتنه وکړي چې دا لیواتت کې تا ته څه اشتباه شته شوبه شته دا څنګه کار دی وایي دا ناروا دي نو هلکه ولې کې بس بس مخ مو تور دي نو بس شیطان روان زورور دي دا شهوات دي لکه قران کې هم قران کریم هم دغه ته اشاره کوي فرمایي وَيُزَيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ خایسته کړی شوی دی انسانان لپاره محبت د خواهشاتو اول خواهش چې انسان هغه په ډیر زور وي نو چې وای خزه پیدا کم خزه پیدا کم د زمکه دومره زور نه وي چې زمکه واخم د باغونو دومره زور نه کوي او د پیسو دومره زور نه وي خو د خزي زور اول زور د خزي وي نو الله جل جلاله وایي زوی للناس حب الشهوات ورځ ما ورونو تاسو فکر شته چې دنیا ټول د کلون نه جوړیږي د څه نه جوړیږي دا د دنیا کلون چې راټول کې دغه دنیا ده او دا کلون د څه نه جوړیږي دا د میاشتو نه جوړیږي چې دوه اسمه سره دی یو کال جوړ او دا میاشت به سره جوړیږي دا د هفتونه جوړیږي څلور هفته سره دی کې دوه ورځې پر زیات بس چې میاشت جوړیږي او دا هفته به څنګه جوړیږي دا د اوو ورځو نه جوړیږي شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چا شنبه پنځ شنبه جمعه دا اوو ورځې دي الله جل جلاله وایي د انسانانو د غفلت په وجه باندې د عدم استيقاظ په وجه باندې چې دا ویښ نه وي نو شیطان دوی خطا کی په دې او ورځې د دنیا کې لکه موږ چې په پښتو کې وایي چې دنیا یو ورځ ژوند او ژوندون دی هغه ورځ دغه دی چې ټول دنیا کلونه دي کلونه میاشت دي میاشت دي ورځ دي ورځ هم دا وځي نو ټول ژوند و ورځ دي بس او په دې ورځو کې انسان پر ځای د دې چې د دین د پاره جوړ شي او دین په ځان کې پیدا کی نو دوی په شهواتو پسې لاس شهوات هم اووه دي لوی شهوات اووه دانې دي اول شهوت د انسان قوی شهواني چې راپاس پاتېږي نو ښځې تقاضا ډېره کوي نو ځکه قرآن وایي زین للناس حب الشهوات من النساء دا خو د شنبې ورځ په مثلا د شنبه ورځ خو د خزو په طلب کې تیر کړم دې ته جرګه هې ته جرګه دې ته مرکه هې ته مرکه خزري پیدا کړم بیا ورسته چې خزري پیدا کړه نو بیا ول بنین بیا د بچو په غم کې چې بچي مې نشته په دې مولا ګرځه په دې زیارت ګرځه په دې ډاکټر ګرځه مال زوی مال زوی مال زوی د زوی ناری وای شاقق بابا تم منډي وای سقیتم منډي وای مړو ژوندو ټول ته منډي وای شي اولاد پیدا کړي دا دوم دوم ورځ په زامونو کې تیر کړ دا یک شم بیا ورځ بیا چې خزو بچی دی پیدا شو دا مقصد د لاس تراغی نو بیا هم ته بیا غم نه شي کېناستای بیا هغه درته وای چې بابا مو له روټي بابا مونږ له چپلې بابا مونږ له واسکټ بابا مونږ له خولې بابا مونږ ته جامې بابا مونږ ته وریجې بابا مونږ ته غوښه د شان غواړي نو مجبور یې والقناطیر المقنطره خزانه جمع کړو سو په بغرځي چې د خزانو جمع کړو سو اول قسمه من الذهب نو درې مورځ په تشي کې دی رسو د سرو کې او سره مورځ دی والفزه په پیزو کې تیر شو سپین زر پیدا کړي لکه انسانان چې دا پیسې په دنیا کې موږ تاسو پیدا کوو که تاسو فکر کوي یو هزاریان یو پنځدیان یو سلیان یو لسیان پنځیان نو موږ دا سلیان او پنځدیان او هزاریان د یو خواته کوو غټ غټ ته پراتی دا په ذخیره کې ساتي دي او دا روزمره چې 115 روپۍ مصرفي کې نو دي چې دا مېده مېده مراخستي هل تم الله او ذهب دا قیمتي دي دا مو د ورځې لپاره ساتي دي او روزمره لپاره څه مصرفه فیزه مصرفه نو ګره څو ورځې ونیولې نساء بنین ذهب درې ورځې ولاړې فیزه څلورم ورځ هم لاړه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه ولاړه چهار شنبه او پنځ شنبه او جمعه پاتې شو پنځم شی چې الله تعالی ته هغه څه شي اوس پر دې که خزه دې پیدا کړه زوی دې پیدا شو سره سپین دې پیدا کړه نو بیا بیا څه وایي ته خزه سره ناشه مرکه وکوي جرګه وکوي خزه بوایي سړی ته سپینګری شوی بوډا شوی تر څو به ته مزدوري کې او سودا به راوړې په ټماټورو پسې بم ته ځې دکان ته په پیاز پسې بم ته دکان ته ځې دا خو ستا لپاره سپکاوی دی ته خو لوی سړی لوی مولا صاحب لوی شیخ صاحب یو دکان ته ولارې څه شي اخم مرچ اخم پیاز اخم ټماټر اخم نو دا شی وکړي چې دا زوی په دغه کار اخته کړي چې دا زوی دی پوه شي چې هغه به ستا کار به هغه کوي که ته مړ وي سبا مرګ ژوند دی ته به نه نو دا زوی به دي هغه به کار کوي نو بارو ټیک ده بس بالکل صحیح ده بس په زوی به کار کوو نو زوی په کار واچي مشر زوی دی اختیار ورکړي یا کشر زوی دی او زوی دی اختیار ورکړي هغه سودای مودای کوي نو بیا کله کله سودا ته ډیر ضرورت پیدا شي چې بازار ته لاړ شي بازار ته لاړ شي نو بیا دا ماشوم څه وایي بابا مال دی یو باسکل اخیسته وایي یو آش را ته اخیسته وایي یو خر را ته اخیسته وایي یو قچر را ته اخیسته وایي چې بس پور په تلاش پور په راځي مور یې وایي خاوی دا ډیر دنیا سه چا ته پرې ساتي خدا الله زوی دی یو باسکل او موټر سایکل واخه موټر سایکل باندې بس پور دې ما بچي به تورازي په څه کې تیر شو په هوندا موټر سایکل کې ول خیل هغه وخت خیل د رسول الله په وخت کې اسونه یاد کړ آس دی واخستې خیر غ آس دی واخستې بالکل صحیح شو بیا دا ټول چې دی واخستنه بیا به کته کوي نو بیا به محتاج بیا به تو ګډه مشوره سره کوي څه به سره وایې سي چې یار مونږ ته دا شوملې د بل د کور راوړو د پلانې کاکا د کور شوملې راوړي بیا چې ورلو ول نشته دي دا داسې کنجوس خلک دي چې جملې هم ورکوي سره یې واخه واخه ورته ځا چوم راوړي بیا ته ورته چوم بیا زه خدمت دي دا بچی کی نو بیا ول انعام بیا یو د غاښ څه شي غوا واخ نو شپږم ورځ په دې کې ګرځو غوا چې ګرځو شابه دا سودا دی وکړم غوا چې بیا تیار کړ را دي وستا اول خو شری خورلې به څه دې شي خوش دی وهله خو چې د دې ورې تیر چې دا خو اخو غواړي دا د کم ځای کم نو والحرس ومورز نو بیا به خلکو ته مسلې کوي دا خلک ډېر کافر دي شوتلو زکات نه ورکوي شوتلو زکات نه ورکوي د وښو زکات نه ورکوي پلان یې دی دا څه مطلب خپل غوا ته واخه پیدا کوي چې هغه پیدا کړي نو ورې دې پڅې کې دی نو دا شهوات باعث د دې سوچ دا انسان دا ورې ژوندونو دا ورې کې تدین وکړي یو ورځ هم په دې کې نه کړ یو په خزو کې یو په بچو کې یو په سرو کې یو په سپینو کې یو په اسونو کې یو په غوا کې یو په په وخو کې تیر کړ ورځ ورځ کې تیر جو ور دي قیامت خلاص نو ځکه الله جل جلاله وای ذالک متاول حیات دنیا دا سامان د ژوند د دنیا دی دا په دنیا کې تا ته پکار درځي او ما والله عنده حسن المآب دا الله سره ډیر خشوی رجا دا پرې دی حق وتلار شي وای قران وای ولا تغرنکم حیات الدنیا دا ژوند د دنیا مو ونه غوري چې پلاني ګاډي لري پلاني موټر لري پلاني ټریکټر لري پلاني سکوټر لري او تم بل دا کوشش کې پلاني څلور ودونه کړی دي پلاني پنځه ودونه کړی دي پلاني لس ودونه کړی دي پلاني لس بچی لري زم باید تعویذونه وکم ډاکټر ته لازم چې خزه می شر بشر لنګي او بشیر اتراوړي لا تغرنکم ولا یغرنکم بالله غرور اپرین نو ګره د جره معلومه شو چې په دې شهوات څوک سره یخته کوي ولا یغرنکم بالله شیطان دا کارونه ته خیسه کوي قران کې ځکه وایي وزین لهم الشیطان شیطان د عملونو تاسو خیسه کوي دا خو یو لار د ګمرا کېدو و چې د شهواتو د دې شهواتو مقابله الله جل جلاله قران کریم کې بشمار ځایونه تاسو ته معلوم دي قران کې چې الله امر په صبر کوي واصبر وما صبرك الا بالله صبر وکړه د زنانو نم صبر وکړه د بچو نم صبر وکړه د سرو سپین نم صبر وکړه او د اسونو د غواګان نم صبر وکړه او د پردي هر څه جرأت نم صبر وکړه نو صبر یوازې نه لار دی چې انسان په دغه سنگر کې کامیاب وي ذکا الله جل جلاله وای و ما یلقاها جنت رشد لا الا الذين صبر صبر کوي صبر هغه شي په دې خبره باندې پوه شوس او قران وای ان تصبروا وتتقوا کته صبر وکړي دغه شان صبر د شهوات مقابل کې راځي شهوات غواړي چې ور جذب دي کې ور جلب دي کې بوزي شي ووزي شي صبر غواړي چې رابان شي او دوهم لار چې دشمنانو دغه کړی و سنجولې و نو هغه بیا د شبهات لارو اول په دې شهواتو کافر کوي څه ورته وایي اې ته اوس را کوښنه الکه بیا چې لوس پینګیر شي بیا به توبه واسي وګیره خراب شي پینګیر شي حج تولاله بیا دې خو یو ګره وګیره پرې دا ټول شهوات د هر ګل خیر نه پښتنو کې د ګل خیر رواجي وایي نو ولې خره او حجین وس دغه دی بس خو به څنګه څنګه کېږي په دې خبره په دلیل وسره نه نو دا خالد څه شي شهوات او په دې شهوات باندې بشمار خلک کافر شوي د مثال په دور كانت اول بتنه بني اسرائيل په څه شي په نساء په زنانو کې وګره په جنا اخته او دا جنا که ستاسو فکر دي تورات کې حلاله وه موسی سره ورته حلاله بیان کړې وه عیسی سره ورته حلاله بیان کړې وه انجیل ورته حلاله بیان کړې وه زبور ورته حلاله بیان کړې وه صحیفه ورته حلاله بیان کړې وه خط یې په دې د حرامه ده خو لاکن چا راخیستي وه شهوات راخیستي وه عزیز مریانو د لوط علیه السلام قوم چې هلاک شو که ستاسو فکر هغه په څه هلاک شو هغه په لیواتت باندې لیواتت نو هغو روا باله روا یې نه باله برداشت ویل چې دا اوس څو فکري ده نو څو فکري ده سره کې چې شمیر څه وخت وو باس د دې وجه چې کله لوط علیه السلام د دوی په دې عمل انکار وکړ و انهم اناس یتطهرون دا ځان پاک پاکي دا وخت د دغه دې کوښنه علی کې د یو چر کوم دي نه کې دی به ځان سره صوفي او شیخ جوړ کړی په دې خبره پوه نه شي دا ټول څه شي شهوات او دوهم لار د ګمرا کول زما ورونو چې دا ډېر اهم لار دا د شبهات لار د څه شي دا په شبهات خلک کافر کول تاسو که فکر وي اکثر خلک چې کافران شوي دي نو دا بیا په دې شبهات کافران شوي دي د مثال په ډول د نوح علیه السلام قوم چې کافر شو نو هغه شهوات نه و هغه شرک دا ویل چې حسبنا ما وجدنا علی آباءنا او یا بیا دا ویل چې ما سمعنا بهذا في آبائنا یا بیا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة او یا بیا دا ویل اجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجب خبر عجب خبر کی وای پیرانو زرګان څه نشي کولای دې دې لیونی ته وګور دې ګران کوګور مغزي خرابې دي بیا به ما انو دغه مجنون وزجر د لیونی دی پیرانو په لته ولې دی اوس ګډي وډي شروع کړی و یو لیا سن شي کولای نو دا شبهات شهوت په دې په دې پیر کې هیڅ په دې بوتانو کې شهوت وي دې ورته سوي دې ورته کوي شهوت نو خو څه شو څه شبهه و ویل ما نعبدهم الا ليقربنا دا یو واشته د څه کې واشته نه وي او چې روټي به کوم یو سجده به کول د زیارت چې ولاله دې به یو سجده کول چې لمونځ به کوم یو سجده به کول او ته وسره له ودا کافر دا ستاسو دا کافر وو نو دا یو غټه خبره چې خپل پر کافر نسبت کې دا غټه خبره نه ده دا شهوت کې شوبه ده شوبه ده عائشہ وشه بیا به سوې رب ښه تلوی ملایکه دا نور لوی ملایان استا استادان تا پر چا دوره کړې ده ما په مولانا دوره کړې ده مولانا خو دا خبرې نه کوي ته د غلوم نه نو دا وخت خبره شوې ته خپل استاد ځان غټ مولا وي دا ویلې شي نو دا یو غټ شوبه و خلکو ته چې دا ولې دا ساده غلطه ده وی ولې ستا استاد ویل دا خبرې نه کوي ستا پلار ویل دا شي نه کوي زمونږ غټ بزرګ مولانا ول دا خبرې نه کولې مولا بزرګ هغه دا خبرې نه کولې دغه نوم لا بزرګ د ډېر بزرګي هغه دا خبرې نه کولې او دا خبرې روا بل ته اوس پکې را پیدا شولا او دې شي ته نه روا وي ما په خبره پوه شو او قران کریم کې مله وایي د استاد یو دی خو یو ډول خبرې وښودې دي او د دوو استادانو شاګردان دا خامخا سره مختلف راځي یو صحیح شیخ هغه په څه پوهه دی خدای کو خیره موږ شیخ ته تیار کینه دریاب دی دریاب اول استاد چې شو استاد ولا کوي علي موږ به بحر عمیق دی بس سره مختلف کیږي نو د دې ټول کفار او استاد څوک دی استاد یو دی نو ټول په یو لار یو لار روان دي او د ټول مسلمانانو لار استاد الله دی وحی دی نو ټول په یو ټول خبرې کوي تر ما په خبره کوي په خواني کافرانو چې به پیغمبر دې به څه ویل ویلې لنرجمنک او لتعودن په ملتنا والله چې دې سنگسار نه کوم یا سم سړی سره توبه وباسه اخبر شوغه کوله هغه ته کوي هغه ته الله څه شو کړ عذاب ورکړ ته به دغه وی دې خبره پوه نشي او مونږ تم سواهي مونږ تم سواهي واستاسو په نمونه لقد مزت مسل الاولین دې نمونه استاسو دې زوی نو علی السلام لاغه یو قوم یو نیم زرکاله دغه د زرکاله په پنځوس کمه بیان وکړي لیکن خلق ونه منل په دې خبره پوه شو او دا شوبه و چې ما نه راکې الا تباک اراجلونا بعد یې راځي وستا د مرګري ټول د غریبانو خارجيان خارجيان هیڅ به مجلس کې نه دي زموږ سره غټ خانان او ملکان جرنیلان دا ټول موږ سره دي نو خو موږ خو هغه ستا خو هغه راته په دې خبره مې پوه شوې ښه چې په دې هم پوه شوې نو د شهواتو دوا څه شو صبر وایز مریانو د شهو د شبهات دوا څه شي ده د شبهات دوا تمسک په کتاب او سنت باندې ځکه الله بار بار موږ ته دا زور لګوي چې وتبعو ملت ابراهیم عائشه بسه ځکه د ملت ابراهیمی کې د ابراهیم اعظم پلار د ابراهیم اعظم سره مخالف وکړو ساسو په پلار مخالف کی د نوح علیه السلام سره خپل زوی مخالف وکړو مخالف تاسو سره زوی مخالف کیږي د د لوط علیه السلام سره خپل خزه مخالف وکړو مخالف تاسو سره به د لوکانو مون مخالف کیږي او هغه سره هغه چې څه کار کړی او ته ماغه کوه دغه سره چې ما څه کړی و زه باغ ستاسو سره کوم او دغه سره چې ما څه کړی و د استاد مخالفین سره ما هغه چل عین هغه چل سره کوم د دې وجه الله جل جلاله وایي اکفارکم خیر من اولئکم ستې کافران دغونه به تر دي نه دي پته دا ما خبره ته هم بیا کافر ولا کم په کم کارو هغه کافر ورته شم کوي او ام لکم براءه فی الزبور استاد ته پاره په کتابو کې د شیو سند شته چې تاسو به کوپر کار کوي الله به درته عذاب نظر کوي د سند شته دا هم نشته او ام لکم براءه فی الزبور بیا به دې څه ویل نحن جميعا شفاعت نه کی موږ دا شفاعت چې الله چې راځي د چې نه الله نه راځي نو پیغمبر چې ستې شفاعت کی کې فرض کې وی کی نو فما تن فهم قبلی کې نه پیدا نه درته کی باغ نه خلاصيږي ولا يقول من الشفاعه چار پیشي را سره دی ور پوری به هم یو دکان بیا نه یو باغ بیا نه د سیمانو باغ درم هغه یو په کې نه او یو ګاډي درم یو ګاډي په کې نه دوه ګاډي په کې نه خو زه د سره وهم د خدای سره وهم تر څو چې زما خبره منل نه دا ټول مال پکې مصرفوم وای ولا یو خزو دلته خو رشوت څو ګرځواږي په دنیا کې په غیر کې رشوت اخلي نو هغه هم نشي کېدلی بیا وای چې مظاهرو ته پر وباسم تنظیم به امر کوم چې مظاهري شروع کړي وای ولا هم ينصرون نصرت د حضرت د طرف نه کیږي بلکې څه دي یوم یفرون خزه به د نتخ دی مور به د نتخ دی پلار به د نتخ دی ورخصه صاحب په کور کې کنه خدای وایي سم مسلمان سو ته وو بس په تنظیم نظیم ولا خلاص صحیح حزم الجمع ټول بشکاس خوري او ټول بشاو ګرځي او منډي بوي نو چې علاج یو دا دغه شو اتباع د قران سره په قران باندې یقین کول ډېر خلک قران وایي خو یقین یې نه لکه مونږ دا شی وایو زه تا ته وایم راځه ما سره شپه وکړه نن شپه ما سره وکړه نو ته څه وایې ولا کور خوشی دی کور خوشی دی زه ته کور خو نه خوشی ولې ستاسو په وطن کې الله نشته ته د سوی الله شته په قرآن کې دا چې آیات نه چې فالله خیر حافظه و ارحم الرحمن دا چې مشته کنه شته نو خیر حافظه معنا څه ته خاطر محافظ د کور کاله خو محافظ نو ته ولې په ځان باندې غره او الله نه غره بالا دې چې اعتماد نشته کور خو شې دې څوک وګی نشته ولې خبره پوی نشي نو موږ ګوره قرآن وایو خو یقین ورته برابر نه دی نو الله جل جلاله وایي وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا ما د دوی نه امامان دین کله جوړ کړ مقتدیان د دین می کله جوړ کړ وای یهدون بامرنا چې دوی خلقو ته لارښوونه په چا کوله په خلاصې کیدانی لارښوونه کوله په قاضی خانو رضی محتار کوله او کې په دغه کوله په بامرنا امر څه توای په کتاب صاحب په خپل په کتاب کې دا چې بیت ساجد صاحب غرزولې دي بیتونه دي په خپل ځای دي هغه ټیک دي خو د هدایت د خلکو شرا دي نو هغه په دې شاعرانو نه راځي کني د رسول الله په وخت کې ستاسو دي شاعرانو ډیر غټ شاعرانو دا غټ غټ شعرا چې دي چې دا خبره په عربي کې دلیل دي دا ټول عربو کې تیر شوی دي نو په شاعرانو کار نه کې يهودونه امرنا کلمې امامانو ګرځول لما صبروا عن الشهوات نو د چانه بچ شو او وکانو بی آیات را یقینون نو د شبهات نوم بچ شو ما به خبره پوس وکړه دا خبره خو یو مقدماتي شکل و زما ورونو بی دین خلق ملحدان زنادقه کله کله د الزام د مسلمانانو د پاره دا چې شبهات وړاندې کی چې هغه شبهات یقینا چې بی علم مسلې وي نو هغه په شبهه کې اچي په شک کې اچي ملحدین زنادقه کله کله دا شبهات انسان ته واچي چې هغه سبب د ګمراه کولو د انسان وي سبب د تردد د شک د انسان په حق کې باندې شکمن شي د مثال په ډول کمونستان وایي چې تاسو وایستئ چې الله جل جلاله شته دی تاسو وایئ چې الله جل جلاله شته دی او بیا دا هم سره وایستئ چې ټیک دی چې شته دی الله جل الله جل جلاله شته دی او بیا دا چې ورته واسي چې اکبر دی که اصغر الله اکبر ډیر لوی دی اکبر چې غوښتل دی ته هر چا لوی دی بیا لوی دی خو غټ دی کنه دی غټ یو سړی لوی وي تر چا زو تر تاسو لوی به غټ تر را بینته زما به خبره پوه نه شوې اکبر زیمه مشر خو زیمه خو وزیر ته نو اعظم څوک شو وای الله خو اکبر دی عظیم هم دی کنه زما په خبره کوی نه شوې اکبر زیمه مشر خو زیمه خو وزیر ته نو اعظم څوک شو وای الله خو اکبر دی عظیم هم دی کنه دی وای او سبحان ربی العظیم غټ هم دی الله څومره غټ دی او هو بكل شی محیط او بكل شی دا ټول دنیا باندې را چار پیره دی نو غټ دی کوړو کې خشا وشه او بل ته سوایس دی چې الله جل جلاله موجود دی هم لوی دی هم غټ دی نو بیا دا شم وایاست چې و اذا سالک عبادی عني فاني زنجدی هم یم نو الله لري دې کنيش دې فاني قريب اجيب دعوت الداعي اذا دعاني هر زاری کوونکی چې مال زاری وي کې چې زاری قبلو ما حاجت ور پر کوم نو الله قریب شو که بعید شو قریب هم شو قریب لا څه کې تاسو کله کله وایسته مسلمانان چې الله وای ونحن اقرب څنګه د تبجیل څخه زه ډیر نږدې یم تاسو ته من حبل د زړه د رګ نم د نږدې یم ښه وخت چې دا شي سو چې ستاسو په عقیده باندې دا د کمونستانو تعبیر دی چې ستاسو په عقیده باندې الله اکبر هم شو عظیم هم شو قریب هم شو اقرب هم شو په موجوده دنیا کې دا دغه پیدا شوی دی دا میکروسکوپونه په میکروسکوپ باندې واړه واړه میکروبونه په بدن د انسانو په وینه کې دا معلوموي کې نه معلوموي نو دا واړه واړه معلوموي نو راسته اکبر الله او عظیم الله او قریب الله او اقرب الله دا نو چرته پرته شي نه معلوموي که زما په دې خبره پوه نه شو پوه شو په افغان صاحب د بې علمه سړی چې بره په شک کې وډې شو شته اوس خو دې په وینه کې میکروبونه معلوموي په ګېډه کې دننه تلویزیوني معاینه وکړه نر و ښځو بچی معلوموي هر څه معلوموي نو په دې اسباب باندې الله ولې نه ښکاري نو دا د دې دلیل شو چې العز بالله الله نشته عايز مريانو دا یو وجه په دې خبره خو ان شاء الله پوه شوس د دغه ټکی جواب زکه میر وای تاسو ورته وایستی چې تاسو سادهګان یاست خطاوتلی یاست تاسو داسې فکر دی چې یو ذات چې او بل دا دی چې دوی وایي موږ هر څه په سترګې و دنیا کې پټه نشته هر څه په سترګو وینو او رښتام دا شوی دا کمپیوټرونه مې پټونه دا وایي د شیطانات زامن پیدا شوي دي په دې کمپیوټر کې امریکا ټول تا ته راولي که نه راولي فرانس راولي تا مخ دې کار ته ګوره وزاره داسې ګوت پکې وایي خپل ټول ویني هڅه ویني په سترګې یې ویني نو د دې ځای مونږ امریکا لیدلی شو او الله بیخي نږدې هم دی او غټ هم دی او عزي هم دی مونږ یې په سترګه نه وینو نو دا چې په سترګه نه معلومېږي دا د دې علامه ده چې الله العز بالله نشته دی د دغه ټکی تاسو ورته د جواب وایاستئ چې تاسو احمقان یاستئ پوهیږئ نه نه لیدل سبب د نه موجودیت نه دی نه لیدل دا سبب د نه موجودیت نشي کېدلای ځکه چې د نه لیدلو نو هم نه لیدل کېږي لکه دې ځای اوس ته مثلا فرض که بغداد ویني نو نشته په دې خبره پوه نه شي ته پر اوس وخت صدام حسین ویني که نه ویني نه ویني نو نشته صدام حسین بوش ویني که نه ویني نه ویني نو نشته شته دی ولې نه ویني ځکه لرې دی دا او درېیمه وجه هغه دا وي چې یو شی ډېر نږدې وي هغه هم سړی نه ویني ستاسو په تجربه یې لاس دا چې ورسې ویني کې نه ویني دغه شی راوړه راوړه راوړه وخت په سر کې بیا ویني ها ولې نه ویني خو به ونه جوړ اوس مونږ کله په دې خبره پوه نه شي ته اوس اسمان کې لمر ویني کنه ویني خپل تندې ویني ولې نه ویني ها دا به نږدې دي نږدې شم سره نه ویني نو د نه لیدلو وجه یا نه موجودیت وي یا بعد وي یا قرب وي الله جل جلاله چې نه لیدل کېږي د دې دوه وجې نه نه لیدل کېږي چې یو ډیر بعید دی او بل ډیر قریب دی په اعتبار د علم او د قدرت هو اقرب الیکم من حبل الورید د علم قدرت دومره نږدې دی چې تا ته خپل ځان دومره نږدې لکه د الله علم چې نږدې دی که ما به خبره مې پوه نه شي ځکه ته خپل تنفس چې کوې ته خبرې زه څو واره تنفس کوې په ساعت کې ان څو ورا ګرم هوا باسي یخ هوا په دنه داخله او الله نو تا ته د خپل روح نه دي که الله دې نه دي دوسته الله یې خېدي نه دي دوسته په خبره پوه شوي نو کله د قرب د وجنه الله نه لیکي دا ډیر نږدې دی په اعتبار د علم او د قدرت او الله په اعتبار د ذات چیرته دی فوق العرش دی نو تعرش ویني وایه نو دلته عرش نه ویني الله خو فوق العرش دغه بزنګوي زما په دې خبره مې پوه نه شوې نو دا د دوی سوال چې الله نه لیدل کېږي نو نه دی موجود دا استدلال یې ټیک شو که خطا شو شابسې بله سوال او شبهه د دوی دا وي کله کله داسې تعبیر وکړي انسان بیخي حیران کړي چې دې کافر دوی ته اوس څه ووایم رډ ودرېږي باره موږ جنګ ورسره شروع کړي بیا دوی کوم انسان څه وایي نو دلیل درسره نشته ځکه جنګ کوي کدی د سره ویل جنگ کاو نه جنگ نه کوله دلیل به ویل او دلیل د سره نشته بند وی ملامت شوی تا ته وڅو وای د وایزستانه پښتنه کوم ورور کمونیست یم العذ بالله ته ځان ته مسلمان وای او سره بحث وکړه خبرو په مصلحه لکه ابي کو ټیک درازه کمونیست ماما مناظره سره وکړو نو کمونیست محمد سوال کوو څه سوال کوي د یو تا ته وایي مولا صاحب مولوی صاحب شیخ صاحب اسمان صاحب ذکی صاحب زه ستانه پوښتنه کوم الله موجود دی که معدوم ته اوس څه جواب ورکړې موجود به ورته وایي نو هغه ورته وایي تاسو ربایي ویلې ده ته به ورته هم ویلې ده موجود غواړي لکه مضروب ضارب غواړي کنه غواړي معلوم عالم غواړي کنه غواړي منصور ناشر غواړي کنه غواړي مکتوب کاتب غواړي کنه غواړي نو دا غوډه موجود واجد غواړي یا شابه شي په دې خبره باندې پوسوس د دې سوال جواب مې روي اهم سوالونه دغه دوه دي د دې سوال جواب د شورته وایي چې دا سوال دی پرغه چا واردېږي چې الله جل جلاله صفات توقیفی نه بولی اسماء او صفات د الله توقیفی نه بولی مونږ خو اهل حدیث یا سلفیان چې ورته وایي مونږ الله جل جلاله په کوم شي متصف کوو چې الله خپل ځان ته موصوفه کړی یا رسول الله ورته هغه نوم ویلی وي د ځانه مونږ نومان ورته ایسې خدای شو نشو ځکه قرآن کې الله وایي ولله الاسماء الحسنی فدعوه بها د الله د پاره خایسته نمونه شته نو فدعو وبوري الله په دغه نمونه وبوري دا کم چې شته دي او د دغه نمونه بل ځای کې سورۃ طه کې وایي لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ګوره د الله پر له خبر مقدمه شوی دی الاسماء الحسنى موصوف صفت مبتدا مؤخر خاص د دغه پر اسماء الحسنى کامل دي نوم ته ضرورت نه لري او بل هر څوک مختلف نمونه ته ضرورت لري لکه مثال ته ته دې ضرورت لري اے طالبہ نور جنہ پیژنه مجبور په کوم نام ناری وو پر دې په دې نه په دې لا طالب مې سره نو سره دې ویل نو دې ویل نو سره کپل دې په سورې ته نه مال دې اون څه شي څه شي څه بلای تورش باندې ویل نه تر پاره دې څوک یې څه شي ګوره څوک یې څوک چې یې نوم راکړی سم او د الله جل جلاله ته داسې ویلی شي نه شي ویلی الله ته به هغه نومونه اخلي چې کوم فدعوه بها ده الله امر دی چې الله به په هغو نومونه یادوي ولې له الاسماء الحسنا بیا په صورت اسرا کې الله وایي نو ځکه قران وی وزر الذين يلحدون په اسماء څوک چې الحاد کی د ځان په نومونه ګری هغه مال عربي د غسر وځي جوړ نو تاسو ټول ملحدین یاستئ چې الله باندې یا د وجود یا د معدوم نوم دی مونږ الله باندې د خالق رازق محیی ممیت عالم بصیر سمیع دا نوم لیکو دا الله په نوم کې موجود شته مونږ نو څه وایو دا خو تاسو مخکې سوال پر ځای بیا متن پر ځای بیا سوال کې کوي زما په دې خبره پوه نه شو دا خو داسې ده لکه ته زما اول سترګې پټې کړي بیا ولې نه وینې ته ولې لیدل نه شې کولی سترګې تا نه پټې کړې ټینګې وترې بره ولې لیدل نه شې کولی نو ته اول دواړه لفظ ورته موجود جوړ کړې بره الله موجود دی که معدوم زما الله موجود معدوم ورته نه ویل کېږي الله ته ځکه الله جل جلاله ته به هغه اسما وایي چې هغه په شریعت کې د توحید فی الاسماء والصفات چې سلفیان یې وایي دغه فایده دغه ده او چې څوک ورته موجود معدوم وایي نو هغه قسمه قسم توجیهات ورته کوي خو هغه ګرد مقنع نه دي د مثال په ډول بعضې خلک وایي چې الله ته مونږ موجود وایو الله ته مونږ موجود وایو خو د موجود نون معنا صیغه د اسم مفعول نه ده بلکې موجودون په معنا د زی وجود دی په دې خبره پوه نه موجودن معنا څه دي د جی وجود دي نو دوی کدا نور حیوانات چې موجود وي نور مخلوقات هغه ته د معنا او خلقت ساز منځ وکړي زو وجود دي خپل پیدا شوی نو زو وجود دا معنا چې خپل وجود لري بل څه ضرورت نه لري کته دا په علم زو وجود موجود د معنا زو وجود دا بل څوک نه لري به تعالی په څه شوی دی که ما په خبره پوه نه شو په موجودن کې چې دا ترجمه کوي چې موجود معنا زو وجود بل موجود نه دی خپل زو وجود دی نو زور دا پیاله موجود ده د ته موجود په دې معنی وایي چې زو وجود ده هیڅ چاره دی ورکړي که ما په خبره پوه نه شو په بوی شو په سوال نه په جواب باندې دا یو بل سوال او بل سوال هغه دا دی دا یې اخرنۍ شوبه ده غټه شوبه چې اسباب د علم د دوی په نیز باندې پنځه دي د کمونستانو په نیز یې باندې اسباب د علم څو دي طرق د علم پنځه دي وای مونږ چې پر یو شی علم راولو نو د پنځو لارو نه راولو کله دې پنځو لارو نه پر یو شی علم نه راته نو هغه نشته په دې پنځه لارو که په یو لار دې پنځه مو په شامن شیش باندې علم راغی دوه شي شته او که دې پنځه لارو نه په یو مو علم پرانغی نو هغه څه دي نو هغه نشته دی هغه پنځه لارې دي د حواس خمسه یادې دی موږ هغه شی پیژنو چې په سترګې لیدل کیږي چې دا سپین دی یا تور مونږ هغه شی مونږ چې په غوږ اورېدل کېږي چې ښه اواز دی او ران اواز مونږ هغه شی مونږ چې په پوزه بوی کېږي چې ښه بوی کوي او را بوی کوي مونږ هغه شی مونږ چې په ژبه یې وڅکو چې دا ښه خوند کوي خوږ دی تریخ مونږ هغه شی مونږ چې هغه په لاسو باندې لمس کو چې کلک دی که نرم خبره پوه شو نو اسباب د علم دوی په نسبت باندې طرق د علم څو لري شوې پنځه شوې نو الله جل جلاله په سترګې لیدل کېږي چې اسپین دی یا تور دي خو نه کېږي دا تاسو منئ په غوږو اورېدل کېږي الله چې ترپاره واورو دا په دی وجه خو مونږ پیژنو سم په پوزه به ورسو چې خبرې کوي او رام وي دا مونږ شو دي او په ژبه څه کړو چې خوګ دی ترخ په لاس یې رم څوره چې کلک دی کنه نو خو ترخ د علم خدا خو کې نو چې ترخ د علم دا په دی وته خو دا نه من میږي دا شي نشته دی عايز مریانو په دې خبره باندې پوسواس کوي سم سر په خلاصو د دې سوال د دې شوبې جواب خز دا کوي څه دي شپږ دي یو د حواس خمسه دي او یو عقل دي ما په خبره پوه نه او دا چې ډېرې نمونې زموږ سره شته چې تاسو ته هم په دې وله د حواس خمسه ونه ښکاري او موجودې بولئ په دې خبره پوهېږي کمونستان ته ووایي چې ستاسو سره هم داسې نمونې زموږ سره شته چې موږ تاسو ته ووایو تاسو دغه وجود منئ او په دې وله حواس خمسه نه لیدل کېږي د مثال په ډول یو سړی مخ په لوړه لوړه ودرېدی کمونیست درته ولاړ دی ته اوس کېنستې مخ په لوړه کېنې متیاجې کوې دا کمونیست به تا ته څه وایي مخ په لوړه ناست دی متیاجې کوې نو دا متیاجې کومو خوا ته راځي له منځه لمدېږي شاته یې لمن نږدې یې کاکا دا چې مکه نه مخ مخ کته کېږي چې اخو دلاري شي کوته وای چې تا بوی کړې ما متیا چې مخ روز کړی نه دي تا بوی کړې وای یا وای څه کړی یا تا لمس کړی یا تا په واګ واورې د شپاره یا نو تا په لاس لمس کړی چې کله کې دي کنه دی وای نو ته څه پوښتنه کوې ته راځي څو خلاص ورس کې رسل نه یم نه اسی میرا د مخ په بولول کېنم ته متیا چې دی خو دا ته څه ویل په احد د خواج خمسو سره تاویل لرل او په موجوده تی قایل کړی حضور دې نه راځي ته چې کما کوي ته نه پیږي خامخ راځي د چې وای کنه وای نو معلومه ده چې طریقې د علم شپږ دي دا غوته په څه معلومه کړه په عقل نو عقل یو لوی ذریعہ ده د دې وجه د قران کریم کې الله د کفارو حالت چې پرځ قیامت بیانې نو څنګه وایي وای وقالو لو كنا نسمع او نعقلو یا مو اوریدی وای معنا په سترګو خو لیدل کېږي نه په غوږ او دغه په پوزه خو بوی کېږي نه او په لاس لم کېږي نه په پوزه بوی کېږي نه په ژبه څکل کېږي نه لیکن د بل چا د خولې نه اورېدلی شو نو اورېدلی نو وای لو کنه نسمع کاش کې مونږ د انبیاو خبر اورېدلی وای ځکه وای قرآن کې ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين دا موږ ټول مشران غلا کړه خبره کړي دغه څه د تاولا تاورېدلي هغه دا خبره نه ده کړې نو کدا شوی چې حق خو دغه به موږ اورېدلي وای ما سمعنا بهذا في المله الاخره په دې ټول اخرني دین کې دا خبره مولا اورېدلي نو کوای نو هغه څه مو اورېدلې وای نو د دې نه معلومه شو چې سماع د آبا او اجداد او اقوام او مللونه دا مراد ده که سماع د الله نه مراد ده یا سماع د رسول الله نه مراد ده نو ځکه الله څه وایي و اذا قرئ القرآن فاستمعوا چاته غوږ ونیسئ قرآن ته غوږ ونیسئ او مشرکانو به څه زورونه ونه ویل وقال الذين كفروا لا تسمعوا والغوا فيه لعلكم تغلبون ما په دې خبره باندې پوه شئ نو سماع دلیل ده خو د چا سماع ته الله نه او د الله نه اورېدل په څه طریقه کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کېږي ځکه الله وایي قل ان کنتم تحبون الله نو فتبعوني ما په نقشې را روان سي نو شماع د شانه قبیله قبول ده دا شو شماع د کفارو هم کړې وه شماع خو کفارو دا د کفر شماع غو د شانه کړې وه د خپل پلار پلار نه کنه کړي او خو هغه سمع دلیل ده نو سمع دلیل ده خو سمع د وحي سمع د چا د وحي د دې وجنه الله جل جلاله پیغمبر ته همیشه د پاره دا زور وکړي چې وتبع ما یوحى الیک ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواء قوم قد ضلوا واضلوا كثيرا ګوره دغه اهوا پوښتنه نه دي په چا پوښتنه او قران کې الله وایي لا تقدموا بين يدي الله دا الله او رسول په وړاندې کې بل څوک نه وړاندې کوي پلان صاحب دی ویلي مولا صاحب دی ویلي دي امام صاحب دا شوی دي شافعي صاحب دا شوی دي مالک صاحب دا شوی دي ما پلان دی ویلي دي پلاني آغا صاحب دی ویلي پلاني حکومت صاحب دی ویلي دي ته په مقابل کې دا الله او رسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حوالة مسألة تشو بل لو شبهه د بیجینو خلقو ملاحده او زنادقو په مسلمانانو باندې چې مسلمانان د دې شبهاتو په ذریعه باندې غواړي چې منحرف او منصرف یې د خپل اسلامي طریقې نه یو سوال یې دا دی چې به د انسان نه پوښتنه وکړي د مسلمان نه چې تاسو خو په قرآن ایمان لري وای او مونږ بالکل په قرآن ایمان لرو نو چې ایمان لري په قرآن باندې قران کریم استاد نو زه پوښتنه کوم چې دا قران کریم خالق دی که مخلوق دنیا کې خو یا خالق یا مخلوق موجود خو یا خالق دی یا مخلوق دی دا الله جل جلاله خالق بولی که مخلوق نو مسلمان خورکه ورته حیران شي چې د کافر دوی ته څه جواب ورکوم کورتوان چې خالق دی هم کافر کېږم ولی کوم چې خالق دی نو بیا خو معنا دا شو چې دا پیدا کوم کې د ټول عالم دی بیا د هر سر چا سره چې قران دی نو یو سر خالق دی نو ځکه قران خالق دی نو دا چا سره پلاش کې خالق دی او قران دا چا پښنه کې دی نو الله دا چا پښنه کې نو ډیر سوالونه هر ځای کې اغوالي دي او کوایم چې مخلوق دی نو هم کافر کیږم نو څه جواب ورکوم ما په دې خبره باندې پوښتنه سوال باندې چې قران خالق دی او که مخلوق د دې جواب زما ورونو تاسو په لړ مختصر ټوکی کې زده کړئ چې د دې کمونستانو یا د دې ملحدینو دا سوال د اول سره غلط دی چې دوی دا سوال کوي چې قران خالق دی که مخلوق دا دا چې دی لکه زه چې ستانه سوال وکم چې دا پیاله کتاب د که دیوال دا زما ګلاس پیار دیواز دی که کتاب نو دا سوال غلط دی ځکه چې دا نه کې نه دیواز دی نه کتاب دی دا پیاله ده دا دریم شی دی موجودات یواز دیوال او کتاب خو نه دي چې په ټول دنیا کې دا دوه شی موجود یا کتاب یا دیوال نو ته سوال باندې وایي چې دا اوس کتاب دی که دیوال بلکې موجودات درې دي یو خالق دی یو خلق الخالق دی یو امر الخالق دی څو شان شو درې خالق خلق الخالق او امر الخالق لکه د قران کریم د سورته اعراف نه دا مسله ثابته ده الله جل جلاله هو الا له له زمير شاد راځي الله ته یو خو الله دا خالق شو الخلق دا مخلوق شو والامر دا به امر شو نو امر د خالق د خلق نه سوا بل شي شو نه مخلوق هم نه دی خالق هم نه دی امر الخالق دی نو قران کریم چې دی دا نه خالق دی نه مخلوق دی بلکې دا امر الخالق دی او قران هم دا وایي چې زما خبره دا زما امر ده ولی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن نو دا کن فیکون دا د الله کلام دی الله و انما امره دا د الله امر دی نو قران امر الخالق دی که عین خالق دی که خلق الخالق دی امر الخالق دی دا نه خلق الخالق دی نه نه خالق دی قران کریم کې تصریح هم راغلی دی چې امر قران امر دی دا د عالم امر یو عالم خلق دی یو عالم امر دی دا د عالم امر نه دی ولی قران وایي ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء نو امر یې چاته وایي قران ته څه وایي دو پنځوسم یو پنځوسم نمبر آیات کې وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا عائشہ بسی او بخاری شریف کې مرادي شي وای من احدث فی امرنا ها فی امرنا هذا نو دا الله خبر ته څه شو وایو امر وایو نو دا نه خالق دی او نه مخلوق دی بلکې دا امر خالق دی ستا دا سوال چې ته کوي چې دا خالق دی کوم مخلوق دا خدا معنا چې ته امر خالق به هم نه کافر سوی دی ته په قران پوی نه یې سره په خبره باندې پوی شي ته په علم نه لري که تاسو علم وای چې اوس راشي وای کله راشي وشي